خبره حاصل هم دا ده چې مصنف په مراتب سره سو کې مرتبه ثالث ته ترجیح ورکړي ابتداء امتحان تغلیظ دا یو مسلکو ابتداء امتحان اسفار دا دیم مسلکو ابتداء تغدیس او امتحان اسفار د دریم مسلک و، مصنف هم دې ته ترجیح ورکوي، البته د ایک هزار بیس نمبر حدیث چېرې دا امتحان اسفار چې دی او ابتداء اسفار دا خود عثمان په وخت کې و، دی را نقل کوي چې نه د عثمان رضی الله تعالی عنه طریقه هم دغه معلومیږي چې ابتداءا تغلیص او انتهاء اسفار ځکه ماخذ سورۃ یوسف الله من قرات عثمان ابن عفان ایاه نو چې سورته یوسف ویو معلومیږي چې دا خو وګت قراتو چې ابتدا په سواد تقلید کښې او انتها په اثبات کښې د خلفاؤ نه علاوه نور صحابه هم دغه شانتې وو ابتداء تقلید او انتها ان اثبات پاکې راغلې اوس عبدالله بن مسعود عمل ذکر کوي وایا. ابتدايي سورتونه دي، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف. دا سبع طوال کې راځي، بیا هغه سورتونه چې هغه کې سل آیتونه د هغه نه بره دي تنعین وايي. ثم یاتی عبدالله، د هغه نه وروسته به د عبدالله خوار رانما فیجر فی صلاة الفجر پته ولګی چه ده ځان لمونځ کړی دی میی نه پکی ویلی دی ابن مسعود لا د مانځه نه دی فارغ دی یو خواته راغی امتحان خو بلکل اسفار وو چه را اول ندی ذکر چه اولا تغلیس او که اسفار وو خو امتحان خو اسفار شه کنه ځکه دغه پوری ابن مسعود نه دی فارغ وایه. وبه قال حدثنا ابو الدرداء هاشم بن محمد الانصاري قال حدثنا عبد المؤمن بن ابي اياس وی یاره دا زه نشم ویلی فذلک عندنا والله اعلم علی اسم مثل ما روی عن غیره من اصحابه ډیر هغه نور کې خو ابتداءا تغلیص او امتحان اصرار نو چې دا یو جو ثابت شو چې امتحان اصرار دی دا بل جز هم معلومیږي چې دا وی په موافقت به ابتداء به تغلیص وي دا یو جز معلوم شو چې امتحان څه دی وای دا یو جز چې وشي دویم جز څه دی آسان دی خو دا یو جز معلوم شي او باچا د لور د نکاح یو طالب غرضی وو خوښشي د په دکان کې سودا کوله د شاهي واده سامان نه راځي د دوکاندار ترنه تپوس وکړو وی دا خو د باچايانو د ودونو سامان يي وی باچا د لور سواد کوم کار درکړي ده چي زما د طرف نه ايجاب شوي ده او قبول پاتي دي او يو جو شوي ده بل جو چي کم نه نه هغه آسان دی وبشي دا مغه مسله ده ويره اسفار ثابت شو ده او رسول الله اسلام په خیبر کې وو بني غفار سړي امامتي کولا فسمعت يقول في صلاه الصبح في ركعه الاولى بسورات مريم وفي سوره ثاني بويل المتففين سوره متففين ويو مريم چې ټول وای معلومیږي دا چې سوره مريم بټولو په خپله دغه وچې پیران تقدیس انتها نه سپارو دا د احنافو عدل انصاف دی چې هغوی د چا صحیح حدیث هغه را نقل کوي وګوره دې دې کې دا سړی په خپله حنفي دی خو حدیث کې محمد بن ادریس الشافعي لیکلی دی محمد بن ادریس شافعي دا یو حیوان تقابل جوړ کړی دی وایي څلور رکعه حدیث دی چی څوک د احناف ومنی نه دری لاکته پاتی کیږی څوک د شوافی ومنی د هغی نه هم دری لاکه پاتی کیږی کمال دی جاهل ته اوس وګوره نو ځکه چی احنا څوک حنفی نو د بل امام روایت به نه منی حدیث به نه منی دا خالص جهالت دی. کاش چې دې فن کې کار نه لرلای حنفي ډېر په احترام سره محمد مدیر شاګي لیکي حنفي دې په احترام سره مالک به وایي حنفي دې دا وخت په احترام سره به احمد ابن حنبل ذکر کوي هرګیز داسې نه ده هرګیز داسې نه ده او فقه حنفیه کې دا حنفیه چې فقه حنفیه ځینې خلک خو دا ترکیب اضافي وایي، دا فقه مضاف امام ابوحنیفه ته وایي، خو بل طرح ته محققین خلک وایي، دا ترکیب توصیفي دی، فقه هغه حنیفه فقه چې سیده فقه ده، حنیفه ګنې ملت ابراهیم حنیفا خبره سیده وي، په خبره کې افراط تفریط نه وي، څنګه چې دلایل نقل کوي. د احنافو دا رقم دلائل نقل کړي د حنبلي قبيلي ته اوس دې ته وګوره اول يې د هغه نورو ائمو دلائل نه نقل کړل بيا يې د امام ابو حنيفه او د امام يوسف صاحب قول نقل کړ چې ابتداً تهن اسفار دی اوس ترجيح ورکوي لګی دی چې رخه دا ده چې ابتداً تغليظ شي امتحان څه شي اسفار شي نور هرګز داسې نه کوي خو تاسو چه ته بدودين عيني وکوته هم درته ښکاري عدل انصاف به لګيږي د احنافو دلايل به هم نقل کوي د شوافي که فتح الباري مو ليکه وکوته نو تيار به ناست وي تعريضات به يو په احنافو به وي د شافي مذهب دی که نووي مو کتله يک طرفه به لګيږي. قال واستخلف على المدينه سبا بن عرفان نو دا سړی چې دا اوږده اوږده قیرتونه یې کول نو دا هم دا سبا و او دا یو عجیب عادت دی چې په عربو کې دا بچو نمونه سخت دي او د غلامانو نومونه چې وي دا به نرم پاسته بو سبا نوم لکه د بچو نومونه صح زی کال دای دا قسم نومونه لکه اساد فهد لیکن د غلام نوم چې نه نافع رافع داسې چا ته یې تپوس وکړئ دا څنګه د بچو نومونه سخت دی او د غلامانو نومونه چې دي هغه نرم دی نو غلامان زموږ د پاره دي او بچي زموږ د دشمن د پاره دي ځکه غلامان موږ نه جنګو خو دا خلک دې د خدمت نه دی وجنه هغه ته نرم نرم لفظ استعمالو اوس به چي زموږ خپل دښمن د مقابلې لپاره يي نو د دې وجې نه د هغې لپاره سخت نومونه ږدو انسباع ته اوس وګوره قدر ته تاسو به وي دا داسي نوم مه لیږدي او نه دې کي تاسو ما ښايسته نکته وويله تاسو ياده نه کړه دا يادوي ښه هم وايه فقال ابو الدرداء اسروا بهذه الصلاه ابو الدرداء وی رڼا ته دا مونږ رسوي فإنه افقه لكم دا تاسو د فقاهت علامه وی څوک تاسو کې فقيه نو مونږ انتها په اسباب کوي وقت دخول نه چې انکار وو په دې باندې دخول په وخت کې په دخول کې دی په اغلاس داخل شي نو خیر دی خو انتهای په اسفار راوصله جلتی وکړه دا الفاظ چوي والله تعالی علم دار احتیاط لپاره د سنه چې په توجیه کرانه غلطي وشي وهذا دا اثبات چه دی فی آخرها په آخر صلات کې به وی ابتداء انتهاء د دونو مراتب لحاظ به وی و فإن قال قائل فما معنى ما روي عن عائشة أن النساء كان يصلين سبحان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا وما يعرفنا من الغلس دې روایت خدا معلومیږي چې امتحانم تغلیسو قیل له ویل دی یو تاویل کی دی شی وایه څه تاویل دی ها. قیل له یحتمل ان یکون هذا قبل ان یؤمر بطول القراءة فیها دا دا هغه دور خبری دی چی طول قرات نو بلکی ابتداء نه تخفیف وو لنډ مون لنډ صورتونه وو بیا روستا هغه تخفیف چې دی نو په طول بدل شو نو په طول چې بدل شو په نورو کې طول چې راغې به اعتبار تعداد رکعات راغې د دوو نه سلور شلو او ماخام کې قطع دریو شلو ماسپښين کې دوه نه څلور شلو، مازيګر کې دوه نه څلور شلو، ماخوستن کې دوه نه څلور شلو، ها ماښام کې دوه نه درې شلو، البته سهار کې ټول به اعتبار تعداد رکعت رانغی هم هغه دوه پاتې شو، خو ټول په بدله طريقه باندې راغی، هغه څه چې د قرت ټول شو. قرات شو نو پته ولګی دا چې دا قصرم به دوه قسمه دی یو هغه قصر دی چې په اعتبار تعداد رکعات چې دا څلور په ځای دوشي دیتا قصر به اعتبار تعداد رکعات وای په شوري تاسو یو دیم قصر هم دی چې هغه به اعتبار قرات دی چه قرات مختصر کړي اوس کوم چه کتاب الله کې راځي لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم لفظ راځي د دینا کوم دا قصر به اعتبار تعداد رکعات واخلو څنګه واخلو نو به ټیک دا چې دا قید اتفاقی دی د احنافو په نس باندې قصر د څلور رکعات په ځای دوه کول دا لازم دي ان خفت میه کنای ها کو دا قصر به اعتبار طول رکعات به طول قرات شي به دا قید واقع دی قرات ملنډ وای خو په ان خفتم یری دلې نه وی قرات لان کوي کوکه قواعد به لان کوي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نو وصل الى كل سول كل صلاه مثل غير المغرب زم کړه شهر مانځتا د دې اونته کې د دو په دې تلو شو ډبل کړی شو غیر مغرب هم مغرب کیدای شی نو یو اضافه وشوله فانها ویترون او صلات صبح لطولت لطول قراتها امون د طول قرات سره زم کړی شو وکانه اذا سافر عاد الى صلات الاولى نو د څلور په ځای دوه کول ام المؤمنین هغه خبرې کوي چې ابتدا کې او طول قرات نو نو لان مو ابتدا نه انتها په خپل تغلیسو فاخبرت عائشه في هذا الحديث ان رسول الله اسلام كان يصلي قبل ان يتم الصلاه او بیا د زنانو واپس کېدل او حال دا دی چې لا یعرفنا من الغلس د دې د غلط د وجنه معرفت هم نه کېده کان ذالک فی الوقت الذی کان یصلی فیها علا مثل ما یصلی فی الان فی سفر و چې په سفر کې څنګه کې دی شي نو په سفر کې دواړه قسم قصر ګنجایش دی څلور رکعاتیزو کې دو رکعاته کول هم شي دو رکعاتیزو کې اختصار د قرات هم شي دو رکعات کې نه ذکر رسول الله اسلام په صفحه لند سفر کې سار مانځ کې اکتفا په معوذتینو کړی يو روايت رکعت کې قل اعوذ برب الفلق بل رکعت کې قل اعوذ برب الناس نه چې سار کې په تغلیظ کې شروع شي او یو رکعت کې سه مختصر صورت او ویل شي لکه قل اعوذ برب الفلق دین کې دسه مختصر ویل شي قل اعوذ برب الناس په خپل ابتداء نه امتحان تغلیش په خپل څه شو کان ذالک فی الوقت الذی کان یصلی فی علی مثل ما یصلی فی لدان فی سفر ثم مر بی تعلق قرات فیها ويكون مفعول فی الحضر بخلاف ما يفعل فی السفر کړه شوی کار په حضر کې دا په خلاف دا نه چې په سفر کې دی څنګه به خلاف من اطالت هذه چې صاحب حضر کې به اطاله وي وتخفيف هذه او سفر کې به تخفيف وي تخفيفي اخفلنا تخفيف سات کې به اعتبار قرات او پر نور کې به اعتبار به اعتبار تعداد رکعات وقال اسفل بالفجر د اسرو معنی دا نه ده چې ابتدا نه اسفار کوي بلکه عبارت کې تقدیر دی اسرو بصلات الفجر د سار منس رڼا وخت رسوي انتهان یا اتیر وقرات فیا ليس ذلك على يدخل فيها في آخر وقت الاسفار دا مقصد نه دی چې تاسو داخلېږئ په اخرني وخت د اثبات کې، بلکې دا معنی ده چې اخر کې په اثبات کې خارجېږئ، ابتدا په تغلیظ کوئ، ابتدا په څه کوئ؟ ولكن يخرج منها في وقت الإصحاب ثبت بذلك نص ما روت عائشة بما ذكرنا ابتدا منسوخ شوی دی معما قد دل علی ذلک من فعل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعده فی اصابتهم الفصل اسفار په رسولو دی کې صلات اسفار ته فی وقت انصراف منها کله چې فارغېدل واتفاق ما ذلك حتى لقد قال ابراهيم النخعي ابراهیم النخعی وایي، څه وایي وایه به هم. ماجتمع اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم علی شین ماجتمع علی تنویر سمرا چې دی راجم شوی دی د سات پر رڼا وخت باندې چندرنا تبه رساو اوس وګورئ خبر یې ورکړ د چا نه انهم کانو قد اجتمع على ذلك فلا يجوز عندنا والله اعلم اجتماع ملا خلاف ما قد كان رسول الله اسلام فعلوا الى بعد نفس ذلك منسوخ شوی دی پکې به مونږ دا د سنه شو منلې چې په ټول امور کې د شیخینو خپل راي دا د ابتداء انتها اند اسفار قائل دي ابتداء احمد بصری مطلب امامت جبرائیل امامت محمد رضی علیه السلام تعین دا خاطر شوی دی د دغه نه به نه خارجیږي دغه حدود کې به دنه چلیږي البته پدا کې شیخین اخري ټیم له ترجیح ور کوي په سار کې وای وخت غفلت دی وخت کسلت دی خلک چې دي هغه په ټیم نشي راپاڅېدلی، خلک په آزارو کې واقع وي، د چا د غسل ضرورت وي، بیا اوبه چېرته په هغه وخت کې ملاوي دي، نو یسرو لا تعسرو او یسر په دې کې دی چې حد د کراهت ته مه رسوه، نور اسفار کې لمونځ کوه، رڼا کوه، رڼا ته چې ورسېږي خیر اسفار اسفار وي، ځینې خو د امامانو په خود غرضۍ اسفار بنایي. په ټيم نشي پاڅيدلی نو اسفال دی زور ورکړی وي او ځنی په خوف الهي اسفال چي په بل سهولت غواړي اګر چي دی په ټيم حاضري او موجودي خو د بل لپاره خير الله په نيتونو خو څه کوي.